اوس د شلمې روکو ترجمه د دې خبرې دلیل یعنی د دې خبرې دلیل چې خدای یو دی د دې خبرې دلیل دا دی چې د اسمانونو او د ځمکې په پیدا کولو کې او د شپې او د ورځې په فرله پسې تګ راتک او لویدو وړېدو کې او په هغه بیړو کې چې په دریابونو کې د خلکو د فیدې سامانونه اوړي راوړي او په هغې اوبو کې چې خدای پاکې د فورته نه راوروي او مړه یعنی وچه ځمکه پرې ژوندی یعنی سمسوره کوي او د دې انتظام په وجه د مځکې په مخ ټول خزانده خوروي او د سیلو بادونو په چورلولو کې او په هغه وریزو کې چې د ځمکې اسمان ترمنځ زوړندې ولاړې دي په دې ټولو کې د عقلمندو د فاره بشمیره دلیلونه پراته دي خو سره د دې بعض خلک د خدای نه سیوا نور سیزونه هغه سره په برابرۍ دیسی او دومره مینه ور سره ساتي لکه یوازې د خدای سره چې په کار ده او د چا پړونو کې چې ایمان وي هغوی ته خدای پاک د هر چا نه زیات محبوب وي او څوک چې په ځان ظلم کوي کاش چې هغوی اوس ولیدلې کوم چې بدیو په خشان وویني څو وخت چې عذاب وویني چې هر قسم قوت یوازې خدای څخه دی او هغه په عذاب ورکولو کې هم ډیر سخت دی سو وخت چې دی ټول عذاب وویني نو د چا وینا چې منلې شوا هغوی به د خپل تابعدارو مریدانو نه بیزار شي او د دیو ترمن د خپلولۍ ټولې سلسلې به غوسی شي او چا چې په دنیا کې د هغوی پیروي کوله هغوی به وایي کاش کوم ته د واپس تلو یو موقع راکړې شو نو مونږ به هم ته نه داسې بیزار شو لکه نن چې دی زمونږ نه بیزار شوي دي دغه سه بخدای پاک دیو تخپل ناکار عملونه او د شیطان په جوړه کړې لاره پسې مزئ هغه خو تاسو سرګن دشمن دی هغه خو به تاسو ته د بدو او د قبیحو کارونو حکم درکوي او دا به درته ښایي چې د خدای پاک په نوم داسې درو خبرې جوړې کړئ چې د هغې نه تاسو په خپله هم خبر نه او چې دی ته ویلې شي چې کوم حکمونه خدای پاک را نازل کړی دي په هغه روان شي نو وای نه بلکې مونږ خو به د هغه لارو چارو پابندي کو چې خپل پلارونه او نیکونه مو پرې موندلیو اگر که د دیو پلار نیکو په هیڅ نه پوهیږي او سمه یې موندلې نه وي یعنې سمه لارې نه یې موندلې ګونګیان دي او د حق لیدلو په حق لا ړاند دي نو دیو په هیڅ نه پوهیږي اے ایماندارو زمونږ درکړي پاکیزه حلاله روزي خورئ او د خدای شکر وباسئ که تاسو په رښتیا یوازې د هغه عبادت کړئ بېشکه خدای پاک په تاسو باندې مرداره وینا د خنزیر یعنی د بدلې او غوخه او داسې حلاله چې د خدای نه بغیر د بل چا نوم پرې ویلې شوی وي حرام کړی دي خو څوک چې دین روا سي زونو ته سخت متاز شي د خدای د حکم د مخالفت او د حد نه تجاوز نه کوي نو بیا د دې په خوراک کې هم ګنا نشتا بشک چې خدای پاک بخون کې مهربان دی څوک چې د خدای پاک را لګره کتاب یا د هغې یوه مسله پټوي او په دې کار باندې لږ قیمت یعنی د دنیا مال اخلی هغوی په حقیقت کې نور څه نه کوي خو خپل ګیړې په ور ډکوي او خدای به ور سره د قیامت په ورځ د کار نه خبرې نه کوي او نه به د ګنا نه صفائی کوي او دیو له به دردناک عذاب ورکیری شي دا هغه کسان دي چې د هدایت بدل کې گمراهي او د بخنې په بدل کې عذاب په بیا اغسته دی نو ساجيبه حوصله لري چې د اور عذاب ته ټینګ ولاړ دي دا زکا چې خدای پاک خپل کتاب په حق را لېګلې دی او چا چې د خدای د کتاب په مسلو کې اختلاف وکړو نیکی دې ته نشي ویلې چې تاسو خپل مخونه مشرق ته وګرځول که مغرب ته بلکې نیکی دې ته ویلې شي چې سړی په خدای په ورځ د آخرت په فرښتو د خدای په کتاب او په پیغمبرانو باندې پوخ یقین وساتي او د خدای د فاره خپل غریز مال خپل خپلوانو له یتیمانو له مسکینانو له مسافرو له او سوالګرو له او د مریونو آزادولو په حق لا ورکوي او چې سړی د مونږ پابندي کوي زکات ورکوي او چې چرې وعده وکړي نو هغه په ښه شان سره پوره کوي او په سختۍ او په ناجوړتیا او د حق او د باطل په جنگ کې صابر اوسي هم دغه کسان رښتینی نیکان دي او هم دغه خلق پرهیزګار دي اے مومنانو ستاسو د فارب د وجل شو کسانو په حق له د قصاص حکم لیکل شوی دی د یو آزاد په بدل کې یو آزاد او د یو مرئی په بدل کې یو قاتل مرئی او د یوې خزي په بدل کې یو قاتل خزا دیو وجلې شي ها که یو قاتل تا د خپل ورور د غاړې نه څه قدر معافي ورکړې شو نو د خون بها یعنی د دیت فیصله په مناسبه طریقه په کار ده او پراستی باندې رقم ادا کول په کار دی دا ستاسو د پروردگار د طرف نه تخفیف دی او مهربانی ده نو څوک چې د دې نفس هم د خپل حد نه وړاندې تیر شي نو هغه له درناک عذاب مقرر دی اے او خیارانو ستاسو د فاره په قصاص اغستلو کې ژوندون دی امید دی چې تاسو به د قصاص لویری د قتل نه پرهیز کوئ تاسو فرض دی چې د چا د مرګ وخت راشي نو کمال ترې نه پاتې کیږي نو هغه دی د مور او فلار او د نور خپلوانو په حق لا په مناسب طریقه وصیت کوي دا کار پر رزګارانو کسانو لا ضروری دی بیا څوک چې دا وصیت د اورېدلو نه پس بدل کړي نو ګناه به د بدلونکي په غاړه وي بېشکه چې خدای هر څه اوري او په هر څه پوه دی خو که چا سره دا اندېښنه وه چې وصیت کوونکی قصدن یا په خطایي ظلم یا ګناه کړې ده او د میراثخورو ترمنځ یې روغه راوسته په تاسو روجه پرز کړی شوی ده لکه چې ستاسو نه وړومبه په نورو ملتونو باندې یعنی په قومونو باندې فرض کړی شوی وا امید دی چې په روزه ساتلو به تاسو پرهیزګار شئ روجی د شمیر یو څو ورځې دي نو که په تاسو کې څوک ناجوړ وي یا په سفر وتلی وي نو هغه دې په نور ورځو کې دغه شمیر پوره کړي او څوک چې د روجي طاقت لري او نه یې نیسي نو هغه دې فدیه ورکوي د یوې روجي په بدل د یو مسکین په مړه ګېړه خوراک او څوک چې په خپل خوخی زیات خیرات ورکړي نو د هغه په حق لډیر خده او روزه ساتل تاسو لډیر بهتر دي که تاسو د دې په مصلحتونو پوهیږئ رمضان هغه مبارک میاش ده چې قران غوندې کتاب پکې نازل شوی دی چې د خلکو د فار سر تر سره هدایت دی او د سم لارې واضح دلیلونه پکې پراته دي او حق او باطل په ښه شان سره بیلوي نو څوک چې په دې میاش کې په کور کلی استوګن وي هغه د خوا ماخه روجی نیسی او څوک چې ناروغ وي یا په سفر کې وي نو هغه د په نور ورځو کې د روجو شمیر پوره کړي خدای پاک تاسو سره نرمي کول غواړي او سختی کول نه غواړي او دا چل درته ځکه خایي چې تاسو د روجو شمیر پوره کوئ او چې په دې هدایت باندې د خدای لوی بیانوي او خای چې داغه شکر ادا کوي او اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم هر کله چې زما بندیان زما په حق لتانه تفوس وکړي نو ورته وایا چې زه هغوی ته ډیر نږدې یم یو غوښتون کې چې سوخ ما ته درخواست وکړي نو زه هغه قبلوم نو فکار دی چې دیو زما حکمونه قبول کړي او ما باندې یقین وکړي امید دی چې دیو بستا په دی وینا سم لار بیا مومي تاسو ته په روژه کې د شپې خپلو ښځو ته نزدېکت مباح کړی شوی دی هغوی ستاسو اغوستن دی او تاسو د هغوی اغوستن یې خدای پاک ته معلومه ده چې تاسو خپلو ځانونو سره پټ پټ خیانت کوئ نو هغه تاسو توبه قبول کړه او تاسو یې معاف کړې نو اوس ور سره د شپې کورواله کولې شي او کوم خون او اولاد چې خدای تاسو د فاره مقرر کړی دی هغه حاصلولی شي د دې نه علاوه د شپې خوراک او اسکاک هم کوي ترګي چې د سبا سپین تار درته د شپې د تور تار نه راخکاره شي او سبا راوخیږي نو بیا تر ماښامه روژې پوره کوي او بل دا چې خزو ته مور نږدې کېږي کله چې تاسو په جماعتونو کې معتکب شئ دا د خدای مقرر کړي حدونه دي نو دې ته نږدې نږدې مګرځې چرته ورپرې نه اوځې دغه شیان خدای پاک خلکو تخپل حکمونه په وضاحت سره بیانوي چې هغوی د غلطو کارونو نه بچ شي او تاسو په خپل منځ کې د یو بل مالونه برناحقه مخره او حاکمانو ته یې هم مغورځوي چې په دې چل د خلقو د مالونو نه یو ټوټه سره د پوهې په ناروا طریقه را لاندې کړی شي